مسافرونو وب منع کی اوبه ورسره او د مسافرونو وب منع کوي منع کوي اوبه د مسافرونو اوبه به نه منع کوي یعنی هغه اوبه چې د سره زیاتی وي داغه د حاجت نه ځان سره وبراغسته او د حاجت دا غنا سیوي وي او په یو داسې میدان رواني چلته وبني بل یو انسان تګره ساروي تګره او برا کده او نور کوي هغه سړی با چا خرج کی په یو سړی باندې سلاتن س سامان بعد العصر پس مازیګر نه مازیګر نه پس په مازیګر نه رس په یو شیخ خرج کی فحلفا بالله او قسم کی په الله باندې او خوري قسم لا اخذها بکذا وکذا چې خا مخه هغه سره دی شیره ما بکذا بکذا په دوه دوه قیمت باندې کداغه د پاټي یو سړی دی هغه لا ټیکټ ورنکی داغه د پاټي یو سړی دی هغه لا وزارت ورنکی نو داغه مخالفت کی اول خداغه باندې بیعت کړي چې ته زما امامي زستا امامت منم زستا لیډری منم چې هغه شذ له ملاو نشو نو بیا هغه پریری داغه پورې خاص نه دی هر هغه څوک چې هغه د خپل امام سره بیعت کی چې زه ها ته زما امامي ته زما بادشاہي او هغه فتنی فسادونه خوري او د خپل امام د خپل بادشاہ حکمونه نه مني جایز نو دا په دې کې راځي ښه متفقون علیهم وعنو نقلی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تیر شمانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه سره غم غرضونو کلار مخکې داغه توجه دا خبره ته ورنکړه خپل خبره شروع کو فقال نبی باز قوم سمع ما قال واور د نبی علیہ السلام آغا چې دوی فکرها نو بده وګڼه خبره چې دوی ها زکه خبره بد او ګړلا نو جواب ورته ورنک او وی بازو داغه بل لم يسمع بلکې نبی علی السلام د دې باندې چې خبره وانه ورته جواب ورنک حتا تر دې قضا حدیثه کله چې نبی علی السلام پوره کړه خپل خبره نو وی وی اے نسائل عن الساعه سشو هغه تپوس کوونکې هغه خلک هغه ائمه هغه مشران هغه لیډران چې هغه مخکې ستاسو منځونه کوي نو که په صحیح طریقې منځ کو او دا غي صحیح کارونه یې نو ستاسو دا غي ټولو ثواب دی او که دا غي منځ په غلطه او یا دا غي کارونه د غلطو عقیده غلطه وا نو ځان له منځ خراب دی او ستاسو منځونه خراب دي غړ غړ زنجیرونه وداغی په مړو کې وی او په اسلام کې با داخليږي سمانا د دې سټونو کې با غړ غړ زنجیرونه اچول شي وی او او راځي با او اسلام کې با داخليږي د دې مقصد باز علما دا بیانې چې امت محمدي یو بهترین امت ده او د دې یو علامه یو نخدا ده چې دې خلق مسلمانان چې دی د میدان جنگ نه خلق راولي چې کوم پاتې شي د قتل نه او قید کیو بیا هغه مسلمانان شي او بیا هغه همیشه د پاره نیک بخت او ګرځي اولاد نیک بخت او ګرځي و جنین بیا خو چې د مسلمانانو سره سو وخت پاتې شي نو دا غي د کارونو د اخلاقو نه وا متاثر شي نو بیا اسلام قبول کی نو بیا د مسلمانان شي او چې مسلمانان شي نو فیدخلون الجنه دنه بشي د جنت ته او ناکارا زینا او پنځ د الله بازار نو ولی چې په دې بازار کې خلک دوکې کوي بازار کې خلک دروغ وي په بازار کې خلک ملاوټونه کوي په بازار کې خلک وعده ماته په بازار کې خلک خیانتونه کوي په بازار کې خلک بے حیا نه کوي په بازار کې خلک د دین کارونه ډیر کم کوي دا خو ټول درو دوکا خیانت وونی و وی مړه اسم بازار دی ها نه نه نه نه بازار دی خدا الله دین نم دی اوشي بازار کې و دوکا نه کې خیانت باندې هیڅ چا سره مکو به سې کار دی دا سیز دی په دې ریټ دی مناسب ګټه کاو دا نه چې ته ګټه باندې کې ګټه بکې خو مناسب ګټه دوکا بسره باندې کې اے چې طاقت دی وشو نو د هغه چا نه مکیږي چې ټول نه اول بازار ته داخليږي اول بازار ته مداخليږي ولا اخره من يخرج منها او مکیږي ته اخر دا چا نه چا وجود دی بازار نه اول ته دنه کیږي او اخرم ته د بازار نه وځي داسې مکوا خامخا یا به نظر په سترګو د خزو راځي او یا به خامخا الک راځي لکه دا شی داسې او الک دوه کمې که پیسې یې شي پیسې مې کمې ورکړه داغه خیال نو غن غون خامخا به د پړک سره دغه ځکه چې الته د شیطانانو اگئی دی او داغی بچی دی نو که د شیطان نه خطا شوی نو بچونه خو نه خطا کیږي کنه لکه یو سپی دا یو د سپی سی بچی نو که د سپین د چچلو نه بچ شوی نو د کترو نه خو نه بچ کېږي نه کترو هم دې راګېږي کنه نو دی وجه نه روړه په بازار کې ډېر احتیاط کوه ډېر وخت تیرول په بازار کې خنې دي او موږ ویلو چې په بازار کې ذکر کول په بازار کې دعوت پیش کول دا لوی جهاد دی ځکه د بچو او د مور او د پلار په مخ کې دعوت پیش کول دا ګران کار دی کنه نو کم خلک چې د دې سيزون نه کار اخلي چا اف ام لګولي بازار کې څوک درس نورو ته رسي څوک خپل کتاب درس او تدریس معمولی لري هغه ذکر اسکار کوي نو دا په پریدونم په بازار کې خامخا یعنی دی باز شیطان وفرخه کې کنایه ده د سنا ها د لوب کولو د شیطان نه د چا سره انسانانو سره لوب کوي کله یو ګناه ته لمسي کله بل ګناه ته لمسي او هغه دکانونو والا او بازارونو والا پوي په ګناونو چې خزر راشي نو څنګه ګناه ده چې الک راشي نو څنګه ګناه ده چې بل کس راشي دکان ته اسمه مړه دکان دې پرده دی خو کی بیا بدای خو خې نو شیطان کوشش کوي بیا ها ځکه اگې چې کنه بچی وروړي دا یاد کې دا حدیث فیها په بازار کې شیطان اگیا چي او بچی وروړي فیها باز شیطان وفرخه نو بازار ته موږ طالبان منکو د بازار موږ داسې ها لیکو ورکو د چونو چې بازار ته ډیر ضرورت وي نو یو کس موږ لیکو په منډه دا په منډه راځه وانا ساته په کیناس ته ټول راز دکان کې په حقوق العباد کې د ټولو نولومبه فیصله وا په ورځ د قیامت کې د وینو بارک کیږي چې تا دا وینه توې کړې وا نو د قتل په بارک کې تا ولدا کس وجلو دیو جن حدیث کې راځي بل حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم بغیر حق خامخا ختم دل د دنیا ډیر سانی پنځ د الله د وجلو د یو مسلمان بغیر حق به جرمه ډیر کوشش پکار دی چې موږ د بل کس وینتوین کو دا لوی ګناه ده مشکات